کو د دې نامه ده سوره مریم چون کې د حضرت مریم بیبي بی په دې کې ذکر راغلی دی نو د دې غون صورت نامه ده سوره مریم مکی صورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې راغلی دی ښا او دا تاسو ویلو چې مکی صورتونه پاره کې زیات زور په اصلاح د عقیدې وی دې کې هم دا دوه مسلې ډېر اهمې بیانېږي یو د توحید مسله او یو د رسالت مسله خاص کر په توحید مسله باندې چې کم خلک اعتراضونه کوي قرآن مجید به د هغې جوابونه ورکوي ډېر خلک داسې وایي چې د دې دنیا د نظام د چلولو چلوونکی یو الله دی خالق د هر یو سیز یو الله دی مشرکان وای نه ولی حضرت زکریا علیه السلام ته الله برخه نه ورکړي حضرت مریم ته الله برخه نه ورکړي حضرت عیسی علیه السلام ته الله برخه نه ورکړي وایي څنګه؟ وایي د عیسی د زکریا علیه السلام یو سل شل کاله عمر و د ښځې څه د پاسه نوي کاله عمر و او هغه د ځان له بچی پیدا کو یحیی علی السلام ځکه نه ته د شپږ شلو کالو وی ځان له خو بچی پیدا که معلومیږي الله دل اختیار ورکړو دغه سي حضرت زکریا علیه الصلاۃ والسلام دغه د ورته وی حضرت دغه بی بی مریم وړه و په دغه کې ناسته و خپل کوټه کې و او بی موسم به دغه سره میوي وی معلومیږي الله دې له اختیار ورکړي او دې بزان لمیوي پیدا کولی خالق د هر یو سی الله نه دی حضرت زکریا هم مریم بی بی هم وا او حضرت عیسی هم قرآن مجید داغه جواب کوي خدایم په خیر کې زکریا علیه صلات و سلام چې زوی پیدا شي او د ځان له خپل نو پیدا کړي کده پیدا کولی په ځوانه کې به پیدا کول کړي وي دا خود د الله نه سوالونه وکړه مینتونه وکړه الله ته جړه وکړه دا غي نه پس الله ولا ورکو نو وی مونږ ته به استادانو وی چې کم سړی د الله نه نیکمل اولاد غواړي د سورت مریم د تلاوت ډیر کوي که نور نشي کولی دا پیله رکو نه ده دا دی وی کاپ ها یا عین صاد الله خپویږي په خپل مقصد په معنو د دې ټکو ذکر رحمت ربک دا دې ذکر د رحمت درفستا ذکر دا وی خبر دې مبتدا پټه پرته ده اصلي کې دا سې دې هاذا ذکر ربک ذکر رحمت ربک دا دې ذکر د رحمت درفستا دا دې ذکر د رحمت درفستا کم رحمت چې الله کړي او عبده په خپل بنده باندې دا دې ذکر د رحمت درفستا کم رحمت عبده چې الله کړی و په خپل بنده باندې هغه بنده څوک زکریا چې هغه زکریا علیه السلام و حضرت زکریا علیه السلام په خپل بنده باندې چې کم رحمت کړو اقا رحمت دلته ذکر کیږي دا د ذکر د رحمت درفستا عبده په خپل بنده زکریا چې دا غي نامه صدا زکریا علی السلام دا اغه رحمت په الله کله کړو اذنا دا د نادا معنا کوي आवाज وکړو خودلته مزری استاد معنا کوي دعا اذ نادا پاغه وخت کې چې هغه دعا وغوښتله نادا منه आवाज وکړ اذ نادا پاغه وخت کې چې هغه دعا وغوښتله ربه د خپل ربنا اذ نادا پاغه وخت کې چې هغه دعا وغوښتله د چانه دعا وغوښتله د مفعول کې ربه د خپل ربنا حضرت زکریا علیه السلام چې د خپل رب نه دعا وغوښته نو څنګه نداء خفیه دعا پټه دعا پټه تاسو که د الله ذکر کوئ که د الله نه دعا غواړئ ستاسو خوښه که ښکاره کوي ښکاره وایي او که پټ وایي پټ وایي خو دا د الله نه چې تاسو دعا غواړئ یا د الله ذکر کوي نو چې پټي نو دی کې لږه ریاکاري کموي او اخلاص پکې دغی زیات یو چې څومره اخلاص زیات یې الله قبلی نو د الله نه دعا غوښتله ندا ان خفیه دعا پټه په کلار پټه د الله نه دعا غوښته هغه څنګه دعا وه ګوره د الله نه دعا غوښتلې ده الله نه دعا څنګه غوښتلې هلکه وایي چې د الله نه دعا غواړئ که نه خپله عاجزي بیانوي خپله کمزوري بیانوي او د الله بړایي بیانوي الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي او چې الله خوشحاله شي دعا قبلوي سوی دا داغه دعا ده قال زکریا علیه السلام وی ربی ای زما ربا انی بشک از چې یما وهن العظم کمزور شوی دی اډو کې زما وهن العظم کمزور شوی دی اډو کې منی زما عظم هډوکي ته وایي پکار خو دا و چې جمع ویلې وي دلته مفرد وي وایي ځکه کله وایي ځکه چې مراد دلته د هډوکي نه یو هډوکی نه دی اسم جنس دی نامه د هډوکي رب ای زما ربه نو چې اسم جنس شو نو بیا ښه خبره دا ده چې د عظم هډوکی خو معنی د جمع کوي رب ای زما ربه انی بشک زه چې یم وهن العظم کمزوري شوي دي اډوکي مني زما رب زما د بدن اډوکي کمزوري شوي دي نسبت د کمزوروالی داسې پکارو چې رب بدن می کمزورې دی دی او نوې نسبت د کمزوروالي چاته وکړو اډوکو ته دی ولې وکړو چې ربا اډوکې مې کمزوري شوي دي مزري استاد عجیبه خبره کوي یو خبره دا کوي وی اډوکې د بدن ستنې دي د املا چې نن ستا نیغه ولاړه ده ګورې دا د اډوکو دغه دی دا لاس چې نیغ دی نو دا اډوکی دغه دی وی اډوکی د بدن ستنی وی او چې ستنی کمزوری شي نو آبادی بیا څه شي دغه شي ته چې نیغ ولاړې نو ګوره دا د اډوکي باندې ولاړې او چې اډوکي دی کمزوری شي ستنی کمزوری شي بس بیا آبادی ګډه وړه شوه وی نسبت د کمزوروالی اډوکی ته او که ځکه چې اډوکی د بدن د پاره ستنی اډوکی چې کمزوری شو بس بیا مه وایه چې زه به ژوندی پاتې یم یا دا دویمه وجه دا وایي په بدن کې ګورې ډېر شیونه دي ښه دا غوښه ده او دا پلی دی او دا دغه دي خو په دې ټولو شیونو کې قوي شی څه دی هډوکی نو چې هغه قوي کمزورې شو نو هغه کمزوري خو بس هم دغه نو کمزوري وي نو رب ای زما رب انی بشک از چیم وهن العظم کمزوري شوی دی اډو کی منی زما او رب د بډاوالی د وجنه می دا سر نه دی د سر وخت می پړق وی پړق واشتعل الراس او پړق وهی هغه ویخته د سر زما شیبا د بوډاوالي نه دا ځنې خلک خو داسې ویښتې سپینې خو خالص سپین نی څه پکې تور می او څه پکې دغه می سپین نو هغه پړق نه وي او چې دا تک سپین شي نو بیا څه کوي احمد پړق وي نو وشته علی الراس پړق وهي الراس ویخته د سر زمه شیبا د بوډاوالي نه د سپینګریوالي د وجه نه مې دا ویښته پړق وی یو دوه وجه شوې ربه د بدن اډوکې مې کمزوري شو سر مې د سپینوالي د وجه نه پړق وی او درېیمه دا ده ربه چې تر اوسه پورې مې د نسونه دعاګانې کړې دي اره یوه دې قبوله کړې ده نو دام پکې ور قبوله که نو ربه تر اوسه پورې مې چې د نسونه دعاګانې غوښتلې دي اره یوه دعا دې راله څه کړې ده قبوله کړې ده نو دام په دې دغه کې حساب که قبلېدو کې ولم اکن او نه یم زه ولم اکن او نه یم زه بدعائک په دعا ستا رب ای زما ربا شقیا ناکامیاب دلته د دعا رب تر اوسه پورې مې چې د نسونه دعاګانې غوښتې دي تانه په هره دعا کې زه کامیاب یم ولم اکن او نیم زه بدعائک په دعا ستا دعا دې ته وی اضافت د مصدر مفعول ته دعا څوک کوي زکریا کوي د الله نه کوي نو نیمه زه بدعایک په دعا ستا رب ای زما رب شقیا ناکامیاب رب تر اوسه پورې مې چې د نسونه دعاګانې غوښتې دي هر یوه دې قبوله کړې ده نو ما وې دام پکې قبوله کړه یوه بله دا ده چې ربه زما په کورنۍ کې داسې کس زه نه وینم چې زما نه پس ستا د دین خدمت وکړي د دې وجه نه ربه بچی راله راکې چې زما نه پس د دین خدمت وکړي بچی غواړی د الله نه چې ربه دیندار نوسی راکې بچی راکې چې ښه د قرآن حافظ هم شي او ښایسته عالم هم شي او د دې علاقې دپاره یو رڼا شي و انی خفت الموالی موالی د تر زامنو ته وی دلته معنی کوي وارثان و انی خفت الموالی او یقینا زه یریګم د خپل وارثانو نه من ورائی رستو زمانه زمانه پس چې زما کم وارثان راشي پاغوی زه یریګم چې رب هغوی به د دین صحیح خدمت هغه ونکي یو بل مسله د ګوره الله تعجزي کوي ربا بچي خود نه غواړم خو ګوره اسباب نشته خان منس کې اسباب ټول ختم دي د بچی د پیدا کېدو یو سبب دا دی چې خزه دې زړه نی که خزه دې زړه و بیا بچی نه کیږي دا دې ته زوړ نه که ته زوړ بیا نه کیږي وکانت امراتی او د خزه زما عاقرا شنډه دا شنډه ده دا بیله وجه وی زما خزه په ځوانۍ کې شنډه وه چې اوس د نوي کالو نه بره ده لسو ته پړس وی نو اوس بس د دې بچي وشي زم زوړ یرثنی چې هغه میراث والی زمانه و یرث من آل یعقوب او میراث واخلی د اولاد د یعقوب علی السلام نه رب دسه بچی راکا چې هغه زما هم وارث وي او د حضرت یعقوب د اولادې هم وارث یعنی زمونږ د ټوله کورنۍ وارثي دلته سوال پیدا کیږي بخاری کې تاسو نو ویلې رسول الله وای زمونږ د انبیو ډله د انبیو نه څوک وارث میراث نشي اغشتي پیغمبر چې د دنیا نه لاړ شي او داغه نه سپاتې شي هغه صدقه یو امت لپاره د پیغمبر نه خپل اقارب میراث هغه نشي اغشتي اوس دلته خدا را لاله چې یری سونی دسې بچی راکې چې هغه زمانه میراث اخلي او هغه د حضرت یعقوب د اولادې میرا وارثي دلته خو میراث ټکی راغی کنه مزری استاد وی خدای دې په خیر کا ته د خپل ذهن مطابق خبرې کې دلته د مال میراث نه دی ښا د زمکه میراث نه دی مراد د میراث نه سره د دین او د نبوت میراث دا د نبوت سلسله د حضرت یعقوب په اولاده کې راغلی ده نن زکریا علیه السلام وی ما ته راغلی ده دا نبوت رب دسې بچی راکې چې دا نبوت او دا دین په میراث کې زمانه پس هغه ته پاتې شي ماوی مراد د وراثت نه نبوت ته او علم دی ولی په دې شینوارو کې یا په پریدو کې چې یو سړی مړ شي نو هغه د تش پلار نه میراث اخلي که هغه د بار نیکه نه اخلي د تش پلار نه میراث اخلي دلته دی وای داسې بچی راکې چې ما نه میراث اخلي او د حضرت یعقوب د اولادې نه میراث اخلي نو چې بچی ستاو شي نو هغه د یوسف علی السلام او داغه بچو څنګه میراث به دی والی نو ما وی دینه معلومیږي چې مراد د دینه سدي نبوت دغه د یعقوب علی السلام دغه اولاد په سلسله کې چې دا کم نبوت را روان دی دا علم را روان دی دقه دغه وکړي زمو علمان دسی وی را به دسې بچی راکې چې زما د علم وارث جوړ شي دا پیران نه دي دی وی رب داسې بچی راکې چې د سلسله د پیرای کې زما د غش وارث شي دینه ده پوه شي مراد د وراثت نه مال ځمکه نه ده بلکې نبوت او علم دی واجعله ربي او وګرځوه دی ای زما ربه ردیه چې ته ترې رضایې ردویه چې ته دې رضا حضرت زکریا د الله نه دعا غواړي الله خپل فضل وکړو فورا دعا وته قبول کړه الله وته وی یا زکریا اے زکریا انا نبشرک یقینا منګه خوشخبری درکو تعالی بغلام په یو الک بچی دله در کوم خوشخبری ووره یقینا منګه خوشخبری در کو تا ته به غلامین په یو الک نسمه یحیی چې نوم به داغه یحیی وی الک چې د چا بچیو شو پلار لې زیره ورکول پکاري کنه یو طالب بل ته دغه ته بل سړي له زیری ورکو وی مبارک دې شزوی دی وشو نا نور طالبان وته وی دا سه بدعت کې مبارکي ورکې وی بدعت نه دی حضرت زکریا چې تش امید شو الله ولا زیری ورکو نو د اولاد زیری څه بده خبره نه ده نو وی منګه خوش خبری درکو تا ته به غلامین په یو بچی باندې هغه نه دی انانه کله نا کله چې سړی بچی وشي نو د د سر درد دی خدای کوم نامه ولکېدم دا نامه ولکېدم استاد وته وی مولا وی پلانې نامه ولکېدم وی دا خو مې درواره نامه ده وی ښه دا نامه مې ویله کېده وی دا مې د کاکا نامه ده وی داسې که نه بیا دا در دغه شي الله دام دغه که وی ما وله په خپله نامه کېښوه الله وی بچی در کومه او نامه وله ما کېښوه چې یحیا به وي نسمه یحیا نامه به د هغه څه وي یحیایي لم نجعل له موږ نه دی ګرځولی د ده دپاره من قبل مخکې د دینا سمیه هم نامې د سمی دوه معنی راځي ښه دلته معنا کوي هم نامې داسې نامه مې ورله کېښوه چې داسې نامه تر اوسه پورې د بل چا هغه نه وه یحیی علیه صلات وسلام له چې الله نامه کېښوده دا نامه د دینه مخکې د بل چا نه وه لم نجعل له موږ نه دی ګرځولې د ده دپاره من قبلو مخکې د دې نه سمیه هم نامې همدې صورت کې به د سمی معنا بل هم راشي یروره دا میرات سړی نی دله چې تاسو امید ورکړئ چې الله به بچی درکوي دا چې نن دوی علاجونه شروع کی میاش په میاش تس کوي چې څنګه وي د ښځې به مې امید یو که نه وي نو حضرت زکریا ته الله پاک دغه ورکړه خوشخبری نو زکریا علیه السلام اریان شو چې ربه زما دا بچی به څنګه کیږي زه او ښځه به مې سره بیا ځوانېږو او که نه داسې زاړه په زاړه به یقین د الله په خبره و صرف شک په دې کې و چې زړه په زړه به او که نه موږ به سره بیا دغه کېږو زلمی کېږو قال ندوی ربی ای زما ربه که انا یکون لی په کومه طریقه به وي زما دپاره غلام الک ربه په کومه طریقه به زما دپاره الک زه او ښځه به مې دواړه سره زاړه یو او که بیا به زلمي کیږو وکانت امرأتی او د ښځه زما عاقرا شنډه وقد بلغت یقینا زه رسېدلی یم من الکبر د بوډاوالي نه عتیه اخرې درجې ته ربه د بوډاوالي اخرې درجې ته په خپله وګورئ یو سړی چې د یو سل شلو کالو شي نو بیا کوم در دغه کې رواني وقد بلغت یقینا زه رسېدلی یم من الکبر کبر د بوډاوالي نه عتیه آخرې درجې ته عتی خپله معنا ده دا د عتو نه جوړ دی عتو نافرمانۍ ته وایي سرکشي مزری استاد دلته عجیبه خبره کوي ځوان چې څه کوي هغه کوي خو چې بوډا شي نو بیا نه لاس خبره مني او نه بیا سترګې خبره مني او نه بیا خوله خبره مني او نه بیا خپې مني خېټه مړه هغه خېټه چې د غټې غوښې به یې خوړلې بیا خېټه هم نه مني لږ سخت شی دی وخوړه بیا وایي دغه دی خېټه مې خرابه شوه نو مزاري استاد وایي ځکه بړاپې ته ایتي وایي چې دلته هر اندام د انسان څه شي نافرمانه شي واقعي ده قال الله ورته وی بیا ځوانې دل نشتا کذالک هم دقه سی وی تب هم دغه سی بابای او خزه به هم دغه سی ادی وی زړه وی او کیږي به قال ربک ویلی دی رستا هو دا بچي په داسې حالت کې علی هین په ما آسان دی او ګوره ځان ته وګوره وقد خلقتک او ما ته پیدا کړی من قبل مخکې د دینه ولم تک شیئا او ته نه وې هیڅ یو شی معدوم وې او د عدم نه مې شته کړی قال نو دی وی ما وی د انسان ارمان دی کله به او کله به قال نو زکریا علی السلام وی رب ما ته بس پته لګی چې زما د بیبي امید شو هلته خو دا ټیسټونه هم نو قال نو دو وی رب اجعل لی ای زما ربا ته وګرځې زما د پاره آیتا یو نخه ربا ما د پاره یو نخه وګرځې چې ما ته پته ولګي چې زما د بیبي دغه وشو امید وشو وای نخه به دی دای چې سار را پاسې خبرې ونه شي کولی چې سار راپاسې درې ورځې به ذکر بکې تلاوت بکې خو د خلکو سره به خبرې نشي کولې دا د نخه د دې چې خیر سره مبارک ته شرغل امید دی وشو قال الله وتوي آیتک نخستا ستا د خزې د امید کېدلو نښه دا ده الله تکلم الناس چې ته به خبرې نشي کولی د خلکو سره سلاس لیال درې شپې درې شپې به د خلکو سره خبرې نشي کولی سویا د دې یو معنا دی مسلسل پر لپسې پرله پسې درې شپې سویه مسلسل او یو د سوی معنا راځي روغ جوړ دا نه چې چاړه به دا نه چې په جبه کې به فرقي سویه په داسې حال کې چې روغ جوړ به ذکر به کولی شي تلاوت به کولی شي خو خلکو سره به خبرې نشي کولی په شپو کې یو شپه ده دی په جماعت کې وده دی عبادت کوي او عبادت کوي خلک راغلي دي په انتظار چې حضرت جماعت کولاو کې چې موږ نه نوځو چې د جماعت کولاو که خلک دي چې خلکو سره دې اراده وکړه چې زه سره خبرې کوم به د نشو کولی په دلته خوله را بنده وه پته ولګېده چې خیر سره دغه وشو امید وشو فخرج علی قومه دی روته په خپل قوم من المحراب د محراب نه محراب د بزرګانو کمره نه ده خلوت خانه هغې ته وی او محراب جماعت تم وی مزاری استاذ وی خه خبره ده چې د محراب معنی وکړي جماعت دی روته د جماعت نه خلکو ته چې روته خبرې نشو کولی اوس هلکه چې بچی دی وشو څه به کوې یا ستا ته دا دغه راغی چې امید دی وشو څه به کوې زمونږ زمیندار ډزې کوي ډزې چې بچي وشي ډزې کوي خدای هم په خیر کې حیا خو هم یو اندازه یي که نه دا ډزې څه لکې چې څه چلو شو نو ما وی کو پسې زینو دا خو ټول شرم خبرې دي دا ډزې څه لکوي تسبیحات له زور ورکې تسبیحات سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله دې له ذکر الله له ورکې صدقو له دغه ورکې زور خ فاوحى الیهم نو دې اشاره وکړه د خلکو ته فاوحى نو حضرت زکریا اشاره وکړه الیهم د خلکو ته ان سبحو چې تاسو پاکي بیان کې د الله بکرتن په سبعی کې و عشیه او په بیګی کې سبعی او بیګی د الله پاکی بیانوي ځکه چې قوم د خپل پیغمبر په خوشاله خوشالیږي نو چون کې الله زما د بیبي بی امید وکړه قوم استاسو هم د ذمہ واری چې تسبیحات وایي بیا هغه پیدا شو بیا الله هغه ته نبوت ورکو یا یحیی چې دی پیدا شو دغه شو یا یحیی ای یحیی خذل کتاب واخله کتاب دلته کتاب هم دا زوړ کتاب او خان نوی کتاب الله نه دی را لېږلی تورات نه دی هماغه تورات مسلسل داسې پیغمبرانو ته به الله واله کو اے یحیی خذ الكتاب راواله کتاب بقوه په خپل طاقت و آتیناه الحکم او ورکړیو من هغه ته پویا سبیا په داسې حال کې چې دی پیغمبر او ماشومو د حکم معنا سره عام معنا کوي پویا په ماشوموالي کې الله تعالی حضرت یحیی علیه السلام ته پویا د دین ورکړی و مزری استاد وی نقل د بل چا نه کوي وی ماشومانو د ته وی چې یا یحیی راځه کنه راشه چې لوبي وکړو او زمونږ ماشومان بسوي نو دی ورته وی من خو د لوبو د پاره پیدا نه یو ما خلقنا للعب من خو لوبو له پیدا نه یو چې مونږ به لوبې کوو رښتیا وایې دا دغه دی که نه دی پوه ده که نه ده زمون خو غاټ غاټ کسانی وی راځه چې دغه وکړو هغه د شپې سي هغه چې کوي خلک وی راځه دا وکړو په سپینه ګیره سره لګیا یا لکه نو چې هر سړی خو شرم دی نو د سپینې ګیرې نه نه شرمېږي چې دغه ته ناست دی او ټي وي ته ناست دی دی په ماشوموالي کې پوه دی وی مونږ خو لوبو له پیدا نه یو ریاض خیال لري لیکن ځنې علما وایي لکه جلالین استاد هغه د دې معنی نبوت کوي وی ار پیغمبر لچ الله نبوت ورکړی دی نو د سلويختو کالو نه پسې ورکړی دی ښا خو یو یحیی علی السلام چې په درې کال عمر کې الله غل دغه ورکړی دی نبوت نو هغه د دې معنی کوي هغه د نبوتن خیر خه خبره ده که پویا معنی کوي که نبوت معنی کوي وحنانا او ورکړیو منګه دل شفقت په خلکو باندې ډیر مهربانه و وحنانا او منګ ورکړیو دل شفقت او مهربانی ملذنا د طرف زمنګنا و زکاتا او ورکړی و منګه دل پاکوالی بیلکل د ګنا نه می سکړی و پاک کړی و وکان تقیا او هغه تقوادار پرهیزګار یو وبرن او منګ دی ګرځول او احسان کوونکې بیوالده د خپل مور او پلار سره دا لوی د الله نعمت دی چې سړی بچي چې الله پاک بنی آدم له بچي ورکی او بیا بچي د مور او پلار سره احسان کوونکی و برن او مونږ دی ګرځول او احسان کوونکی بی والدیه د خپل مور او پلار سره ولم یکن جبارا او نو اغا ظلم کوونکی نو اغا جبر او ظلم کوونکی عصیه نافرمانه وسلام سلامتیا ده علیه په د باندې یوم ولیده په هغه ورځ چې دی پیدا شو د پیدا کېدو په ورځ هم د تباره سلامتیا وه و یوم یموتو او په هغه ورځ چې هغه مري و یوم یبعثو په هغه ورځ چې هغه راوچتولی شي د قبر نه حیا ژوندی هلکه دا درې مرحلې د انسان د پاره ډېرې خطرناکې دي ښه یو چې ماشوم پیدا کیږي د پیدایش په وخت کې ډېره لویه خطره وي تاسو ویلي نو چې ماشوم پیدا شي دا ځناور وله راشي د شیطان داسې نوکه وله دې ځای باندې هغه کي چې ګورې خیال کوه په ما پسې به زنداباد وی ښه مولیانو پسې به نه ځې دوکاره پیو لګی چې ما پسې بځي دلته دا ماشوم چغه کی دا مردار لاس چې پیو لګی د شیطان اکثر بیا ماشوم منحوس سپیری خو الله تعالی حضرت زکریا علی السلام دا یو سو پیغمبران دي یو پکې زکریا یحیی علی السلام چې الله دې دغه کړو د شیطان د دی دغه نه نوکار نه الله بچ کړي او دوستانو دویمه مسله دا ده چې د مرګ نه دی مرګ ور ډیر خطرناک دی دغه وخت کې شیطان راځي په قسمه قسم صورتونو راځي او دا کوشش کوي چې په دې اخر وخت کې بس روره کاغذونه خراب کم هغه اعمال خراب کم ایمان خراب کم دغه وخت دی دا ډیر خطرناک وخت دی ځکه اکابر وای د ځنکدن وخت کې یو چې ځنکدنی هغه ګنده سړی ځای کې مپرې دی بلمازه سړی دی مجلس کې مپرې دی او بل تلاوت ورته کوي ذکر الله کوي چې چرته شیطان دی دغه نه کی دوکې نه کی خو په دقه وخت کې الله د حفاظت کړی او یو چې باس بعد الموت شي هر سړی پریشانه خدای څه به راسره کیږي په ده لپاره دغه وخت کې هم دغه دی چې دی به بلکل خطر بني په دې درې زینو کې خ بس دی نو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د تمام حالات درست کړي یا الله ته زموږ سره توفیق شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی مونږ تراکي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث عمره په صحیح پوری کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب قران او حدیث زمونږه نسبور عین وګرځي زمونږه مقصد او غرض د قران او حدیث وګرځي رب په خپل کرم او په خپل فضل سره د قران خیر او برکت مونږ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 هر قسم پریشانونه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ځنې ملګري دي مشکلات دي دعاګانو د پاره ویلي دي هغوی له دعا کوي چې ربه څه مشکلات دي ربه ته تمام مشکلات حل کړي زمونږ یو ملګری دی د سبق خاص زمونږ ملګری دی د هغوی کور والا د دعا د پاره ویلي دي هغوی له هم دعا کوي چې ربه څه ضرورت د دنیا او د آخرت په خپل کرم سره یې ته وته پوره کړي حاجیان صاحبان عمرو له تللي دي هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله پاک دوی له د اعمالو توفیق ورکړي او الله د هغوی اعمال قبول وګرځوي هغوی څه کمې دعاګانې کوي الله په خپل کرم او سره موږ له هم د هغوی په دعاګانو کې حصه راکړي وصلی الله